بس بس یو یو راځي یو یو راځي خپه اطمینان نه کتاب الطهاره مصنف رحمت الله علی خپل کتاب تصدیق کړه په دې عنوان باندې په عنوان د کتاب الطهاره باندې ځکه د مصنف کتاب مصنفه چلا من قبل السنن دا او سنن ټول کتابونو تفسیر په کتاب الطهار سره کې که سنن ترمذی دا او که سنن ابي داود که نسائی که ابن ماجه ټول مصدق په کتاب الطهار سره وي بطرز الفقهاء دی وینا زمون فقها خپل کتب تفسیر کوي په کتاب الطهارت سره ما رکړو یوی کتاب بلوی باب بلوی فصل ان کلا ذکر د مسائل من حیث الجنس نو تعبیر کوي په عنوان د الکتاب ذکر د مسائل به اعتبار نوع وي نو بیا عنوان کې باب ذکر کوي او ذکر د مسائل او په اعتبار تميز د هر مسله د بلې مسلې نه وي جدا جدا تشخص سره بیا دا غي تعبیر په عنوان د فصل سره کوي نو کتاب طهارت کې اولنې باب بابن التخلي عند قضاء الحاجه دا ترجمه الباب دی کتاب الطهارت خو فقها بیا په او د سره شروع کړي او د غسل او تیمم امام ابو داود رحمت الله علیه عجبه غونې کار وکړ خپل سنن او کتاب الطهارت سره شروع کړي او کتاب الطهارت ابتدا کوي التخلي عند قضاء الحاجه دا یو عنوان قائم کړي او په دې د آداب د استنجا کې لګیا دي ادسمات آداب د اودس د ماتولو آداب د اودس د ماتولو آداب کې امام ابو داود رحمت الله علیه پنځیش بابونه مناقض کړي روسته تاسو شمیر کړ پنځیش بابونه راځي یعنی د اودس ماتې پنځیش آداب دي عارضه کې تحفت د تحفت د عارضه کې د عارضه العوضی کې ابن علی رحمت الله علیه دا زسما کې ډیر شهادت ذکر کړی سلاشی او امام ابو داود رحمت الله علیه دا زسما کې پنځه شهادت ذکر کړی معلومیږي دا چې زمونږ د اسلام ډیر قوي دی او ټول جزئیات پکې مذکور دي دا د دین چې هغه کې د عبدالسمات ډیر شاداب ذکر شوی دي نو عبدالسمات نه علاوه نور اهم مقاصد دي هغه کې یو جزئیه به پاتې شي نه قطع نه د پاتې شي اسلام دین کامل مکمل دی او اسلام ضابطه چې دا ډیر صحیح ده دا نور جمهوریتونه او کفرونه دا ټول ناقص سوزونه دي اسلام ضابطه چې دا ډیره اهمه ده قوي ده خبر پوه شوي دین شاداب اوس شکار داو چې د کتاب تعالی د وضو وغیره شروع نکړو نو دا د مصنف رحمت الله علیه ټول کتاب تاسو ګورئ دا ترتیب دی دا کتاب کې ترتیب د وجود خارج ته ګوري ور سره کټ جوړی کنه کټ جوړی نه علت ماضی ده بازوګار دي هغه پوری دي سپی دي دا سره راځي کو علت غایب هغه چې دا کټ دې د پر جوړوم چې زه پکې ډډلم کټ دې په جوړی علت غایب روز ترازی هغه ماشي مدد هغه پړي بازوګان راړ او بیا سرکان یا سړی ته وی علت فاعلی علت ماتی هغه کار شروع کړ علت الفعل او رس بیا کټ تیار شنه سره ودی نو په امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل سنن ټول کې دا طریقه کوي چې د علت خارجي خیال ساتي یا یا جنابت یا اغسماتی نو دا اغسماتی آداب څنګه دا ترتیب خارجی او دا ترتیب ذهنی او ترتیب خارجی کې توافق پیدا شي نو ټول کتاب کې دغه څه کوي دی وینا امام ابو داود رحمت الله علیه د خپل سنن تتخلي لفظ الحاجة وبه قال حدثنا بس بسند المتصل منا إلى المصنف وبه قال حدثنا عبد حدثنا عبد الله ابن دا ګوره د کمال احتیاط د محدثینو یعنی دا امام ابو داود رحمت الله علیه استاد سوق عبد الله بن مسلمه شیخ و شیخ دی عبد العزیز شیخ و شیخ عبد العزیز لیکن دا عبد العزیز نوم باندې ګڼ راویات دي وبه قال حدثنا عبد العزيز نو یعنی مجمع استاد چې وګنه ما ته عبد العزيز نسب نو ذکر کړی ته عبد العزيز پلار څوک دی نو ذکر کړی نه یعنی یریدو دی عبدالعزیز نه مراد زما د استاد هغه عبدالعزیز ابن محمد ورسم لوی احتیاط خبر شو دا نو چې حدثنا عبدالعزیز بن محمد دغه عبدالعزیز بن محمد وای نو دا وای چې ما د استاد دا چویل استاد کو عبدالعزیز غیر منسوب ذکر کړو اوس دې من نسب ورته بیان نو بیانی سره جدا کړو زګ دا وردا نسب بیانول زما تا زما استاد ما ته فقط عبد العزيز زلو اته دا نه چې زما خبره استاد خبره سره خلط نشي یعنی حدیث کې ډېر احتیاط پکار دی دا د محدثین جدا کوي یعنی ابن محمد یعنی یریدو ابن محمد عبدالعزیز نوم باندې ګڼ داویان دی خو زما د استاد مراد د عبدالعزیز نه عبدالعزیز بن محمدو عن محمد نو محمدونم ډیر دي یعنی نامر عربی سلمہ ابي سلمہ چې دا فقها او سبعو کې او وو فقها کې په وو فقها کې مشهور یو ابي سلمہ دی عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان اذا ذهب المذهب دا المذهب مصدر مینی الف لام په داخل شوی دی مصدر مینی الف لام په داخل شوی دی کان اذا ذاب المذهب هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې تبعی هغه خصوصي تلل تا تلل ګورېږي نال مذهب مذهب لیبی په ذهابونو کې هغه خصوصي ذهاب یعنی لقضاء الحاجه یا المذهب دا ظرف دی کان اذا ذهب المذهب ونبی رسول الله سلام چې کله ته المذهب یا دسمات زایتا نو متعدی معنی هم څه شو او لازمی معنی هم څه شو او څومره لري به ته معارف سنن کې د تبرانی روایت راغله نقل کړي چې نبی اسلام تبع تبع تبع میلای دو میلو پر نبی اسلام باندې ریته نو دا التباعد التباعد التخلي عند قضاء الحاجة وربر عنوان دا التخلي عند قضاء الحاجة او دلتا اذا ذاب المذهب ابعد دا چې ترجمه به قائم کړو امام ابو داود رحمت الله علیه بابنا التباعد عند قضاء الحاجة پښ التباعد عند قضاء الحاجه نو بیا خو د امام ابو داود رحمت الله علیه لکه په منزله د امام ترمذی بشي ترجمه به ادق نه و ګران به نه و خبر پوه شوي هغه د سهل تراجم والا طریقار دی امام ترمذی بس لفظ حدیث راغلی ترجمه قائم کړي امام بخاری رحمت الله علیه سخت ترجمه قائد کړي لام زرداری کې د امام بخاری رحمت الله علیه ترجمه معلومولو لپاره او یا اصول ذکر کړی او نسائی ترجمه هم ثبت ده او د ابو داود ترجمه هم ثبت ده نو کدا چې ویلي التباعد بیا خو د امام ابو داود رحمت الله ترجمه لکه د ترمذی ونی اسانه شوی و او د خپل ترجمه ادب ساتل غواړي فائدہ دا ده یو سره په اطمینان باندې قضا حاجت کی او دیمه چې طبي خارج شي نو بیا هم سړي کې اطمینان حاصل شي او دریم د نږدې خلکو ته تقذرات نه بچ پاتې شي خوښوي ته دا فواید کړه بیا هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تباعد اختیار ولو نو مطلب دا تعلیم امت دا چې دوسما ته کوئی نو نږدې ځای کې نه لری تلل پکار استاذن کې شوبه براشي حدیث کې راځي د عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي زه د خپل خور د حسر روسه براشي حسر رضی الله عنه کور ته بروخه دیدم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بره ادسمات تناسو او مخه کړو بیت المقدس ته او نشاره بیت الله ته نو دلته تباعد ته او د نبی اسلام دلته د کوټې د پاسه کنه چې نبی اسلام تشریف فرمایل نو دا دا خبره ده چې په کورونو کې کنایت لا نو جوړ شي او کور کې کنه جوړ شي بیا تباعد ته ضرورت ده تاسو ترم پای کې راځي او فضلات ما غلان دی ګډر ته دي سړی محفوظ دي پښوی ان ازي الناس خلق تکلیف نه بچاو واقع کی مدا عزیز دا وخت دی چې کوم وخت دا وضع د کنایف او بیوت کې نو التباعد ها بیا وزن د کنایه په وشو په کورونو کې بیا تباعد ته ضرورت نشته یو ملګری که صحرا ته ځي د د پټی کې د اسماتي کول غواړي نو نو دل تباعد پکار پښې ها کور کې دنه باثرومونه دي نو بیا هغه کې تباعد ته ضرورت نشته هغه علت د اجناس هغه یقینا نه واقع کیږي وبه قال حدثنا مسدد بن مسراجنا قال حدثنا عيسى بن يونس ور امام اسماعیل کلی دا د عیب خبره موږ خپل کو دی دا صحیح عبارت بل پکار امام اسماعیل لیکلی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د حدیث د افترا کول ډېر ناروا دی نبی له سلام غلط عبارت قطعا نه دی نو خطر ده چې دا عبارت غلط شوه سنادن او متن نقصان راځي نو دا دې ډېر کوشش وکړي و بي قال حدثنا مسدد بن مسرادنا یو ځای دا لور جوړای رمبای جوړای او لوار باندې تیرې او تیرې او تیرې خو نه دا نه ګوډول نه کوي ریبل نه کوي دا خسره نه پښه دا لرونه د د دې لپاره خلک تیرې چې ګوب کې ریبي او سر وې نه وې نه ته بیا عبارت غلطونه دا خبره نشوه پښه سړی جوړ کړه غوړ هغه غوړی او دا رنگونه کوي چت نه خېږي نه څه مطلب په خبره پوه شوي وفي قال حدثنا مسدد بن مسرادنا لطيفه دا مسدد بن مسرادنا انطلق حتى لا يراه احد دا دیم رواج شو اوس اشکال دا راځي امام ابو داود رحمت الله علیه عادت تفسیر فی روایت نه دی امام مسلم رحمت الله علیه په ګڼ روایتونو ذکر کړي استحقاق وظیفه د د وظیفه چې دا د امام ابو داود رحمت الله علیه تفسیر کې روایت نه ده بلکې اسباب د ترجمه دی دا ماویل دا ترجمه چې دا مدعا ده او مدعا حدیث دلیل دی نو دلیل هغه پس مدعا ثابت کی په یو دلیل باندې نو کوم باعث چې امام ابو داود رحمت الله علیه ترجمه مخ ثابت کړو په حدیث سره اتیاز بل حدیث سره کوي د دې وجه سره لہذا دا دیم روایت او ذکر کول نو پکار په خبره پوه شوي لیکن یو وجه ده دا مخکنه روایت کې هغه صرف دومره ذکر شوی اذا ذاب المذهب ابعد لیکن څومره مقدار باندې نبی اسلام به ته غایه نو ذکر شي پښې نه پدې شی روایت کې غایه ذکر نتبه تبه تبه تبه حتا لا يراه احد دی وینا دا دیم روایت ذکر شو اوس دا اشکال بیا واقع کی نو بیا ترجمه د بارت دا روایت ذکر کړو د روایت د جابر بن عبد الله روایت ذکر کړي او دا د مغیره بن شعبه روایت او ذکر کړي نه وي په دا روایت ذکر کول پکارو په دې باب کې دا مخکنی روایت سره ذکر کړي نه وي لیکن دا دیم روایت کې لوغان ضعف دی نو ما مصنف رحمت الله غوښته چې خپل ترجمه ثابت کړي بالحديث الصحيح بل حدیث استعی او دا رسته فائدہ ذکر کی او هغه حدیث سره چې هغه کمزور دی لیکن ما ویل دا ابو داوود او ترمذی طبقه ثانی سره تعلق لري د ټول روایتونو چې دي دا په منزله د حساب دي او صحت الاستدلال پکې قال حدثنا عيسى بن يونس دا دې مثال چې د امام ابو داود قال حدثنا اسماعيل بن عبد المالك عن ابي الزبير خدا ابو الزبير چې ده دا مدلس دی روایت بالعن کوي او مدلس روایت بالعن شه هغه کې زور شي په خبر پوه شو یو دا د د ابي زبير شته مشهور مدلس دی او مدلس روایت کې لعن کړ او صحیح کې دی نه یې سری ضعف او یو بل دا اسماعیل بن عبد الملک دا راوی کوم ضعف نو بنا په دې وجه باندې په دې دوه روایتونو کې ضعف نه خپل مدعا په دې کمزور روایت سره ثابت نه کړ مدعا ثابت کړ په قوي روایت سره دا په تور استشهاد راړ عن جابر بن عبد الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام کان اذا اراد البرازا برازا دا بالفتح او بالکسره دوا ټیک نبی اسلام اراده به وکړو صحرا تا ادوسمات ته اراده وکړو ان طلقا نبی اسلام تو تو تو حتا لا يراه احد ترغه شهید شاه به نبی اسلام نه لید نو التخلي عند قضاء الحاجه ترجمه سو التباعد عند قضاء الحاجه نو داوی چې التباعد ولې ذکر نه کړو نو التباعد سره بیا ترجمه به به سهل کېده ادب ترجمه د پاره امام ابو داود رحمت الله علیه ترجمه مناقض کړه په التخلي سره او مقصد التباعد دی خبر پوه شوي د تحمل د حدیث د پاره طرق معلوم کې رسته مونږ ته پکاري تحمل د حدیث د پاره یو طریقه وا حدثنا یعنی قرات شیخ علی التلمیذ قرات شیخ علی التلمیذ داغه تعبیر کول مونږه به حدثنا او قرات تلمیذ علی الشیخ د دې مونږ تعبیر کول په ام د اخبارنا کوم یو غوره دی امام صاحب رحمت الله علیه په نسبانه قراءت التلمیذ علی الشیخ بهتر دی او دا رجحان د امام بخاری رحمت الله علیه نو تعامل د حدیث لپاره څو طریقې شوې دوا یعنی قراءت الشیخ علی التلمیذ یو قراءت التلمیذ علی الشیخ دوا او دریم المناوله المناوله مناوله دای چې شیخ خپل مسوره چاته ورکړي دا توا د دین روایتونو کو نو تحمل د حدیث د پارا درې په طریقه جدا المناوله درې د تحمل د عاجز لپاره درېم الکتابه خوښوي محدث او شیخ اولی کی په کاغذ باندې چا دا واغله تر روایت وکړه دا کتابت دو قسمه وي کتابت مجرده ایا کتابت مقرون بالاجازه وجدت في كتاب فلان وجدت في كتاب فلان ندا د تنزل طرق شو حتى سنا قراءة الشيخ على التلميذ أخبرنا قراءة التلميذ على الشيخ المناوله متوده ورکولو الكتابه کتابت مقرونه بالاجازه بدون الاجازه مطلقا او دارنګه الوجدان نو نبی اسلام اراد البراز انطلق حتا لا يرى واحد دمر لري به تشریح ګور چې چا بلې ده نه لکه تبرانی روایت باندې میلای نه دو میله نبی اسلام ته فائدہ په دې تخلي کې تبعات کې سوا فائدہ کې دا اطمینان سره باندې ماته پښه مطلب اطمینان پکار دی چې اطمینان نه بیا او د سمات کې بیا د سو کې بیا مسکول غواړي نو بیا مسکه به استا شبهات په ځان کې راځي نازه وي اتباعد دی به درغه او په تباعد خبرونه نو ست په دې وخت کې دا کني جوړ شي د ور بند شي دنه سره او د سمات نه سبوج نه د اطمینان نه د سمات ورشي ټیک شو دا فائدہ شو سره دې چې نبی اطمینان حاصلولو لپاره اول دا موقوفن علی لپاره د صلات دی نو موقوفن علی لپاره صلات التباعد بهتر او از عن ازی الناس خلل تکلیف نو محفوظ شي او د رائحه کریمه مخالفت محفوظ شي دا فواید شي باغی